بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اورېدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع تحیت الوضو یعنې د اوداسه څخه وروسته لمونځ تحیت المسجد جومات ته د ننوتلو وروسته لمونځ د اشراق مونځ د څاښت مونځ همدارنګه د تسبیح او د استخارې او د حاجت مونځ په دې باندې به انشاءالله تفصیلي وغږیږو تحیت الوضو یعنې د اوداسه څخه وروسته لمونځ دا لمونځ دوه رکاته دی او د اودس کولو نه وروسته فورا د ادا کیږي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې مانځه ډیر زیات فضیلت راغلی حضرت عقبه بن عامر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کې هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم یتوضع فیحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنه رواه مسلم حضرت عقبه بن عامر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که مسلمان چې په ښه طریقه سره اودس وکړي او بیا لاړ شي د دې نه وروسته دوه رکاته مونځ وکړي او دا مونځ یې په داسې طریقه وي چې د ده د زړه ښکاره او پټه توجه په دې دوه رکعتونو کې د الله رضا وي یعنې په دې دوه رکعتونو کې د دې مطلوب او هدف د الله رضا وي مګر دا چې الله به هغه لپاره جنت واجبوي دا مونځ زموږ مسلمانان خویندې هم کولی شي همدارنګه مسلمانان وروڼه هم کولی شي چې کله اودس وکړي د اودس پسې وروسته دوه رکاته مونځ وکړي او په دې مانځه کې د دیو مطلوب او هدف د الله رضا وي بل څه نه وي خو چې کله سهار مانځه لپاره اودس وکړئ بیا دا تاسو نشئ کولی اګر چې ځینې فقهاو دا لیکلي که په هغه دوه رکعته سنتو کې لمونځ وکړئ الله به هم تاسو ته اجر او ثواب درکوي دویم مونځ د تحیت المسجد مونځ دی مسجد ته د ننوتلو په وخت کې لمونځ کول حضرت ابي قتاده سلمي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس رواه بخاری ابي قتاده سلمي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله تاسو نه یو کس مسجد ته داخل شي نو هغه دې دوه رکاته تحیت المسجد مونځ وکړي مخکې له دې نه چې دا کین او الله رب العزت به په دې کې ډیر اجر و ثواب ورکوي خو دا په هغه وخت کې چې جمع ته وخت پاتې وي دا نه چې جمع ته وخت پاتې نه وي او ته تحیت المسجد کوي دریم د اشراق لمونځ د اشراق مونځ د لمر ختلو نه وروسته ادا کیږي او کله چې لمر راوخیږي د لمر راختو وروسته لس دقیقې پنځلس دقیقې باید انتظار وشي د هغه نه دې وروسته دوه یا څلور رکاته مونځ وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې راغلي چې الله پاک دې انسان ته د یو حج او د یوې عمرې ثواب ورکوي کله لمر راوخیږي د لمر ختو پسې متصل نه بلکې لس پنځلس دقیقې د لمر ختلو نه تیرې شي څو ګوچت شي دوه رکاته مونځ وکړي یا څلور رکاته مونځ وکړي چې دا د اشراق مونځ دی الله رب العزت به هغه ته د یو حج او د یوې عمرې ثواب ورکوي لکه چې حضرت انس بن مالک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمره رواه الترمذي حضرت انس بن مالک د محمد رسول الله نه روایت کوي فرمایي چې رسول الله وفرمایل چا چې د سهار مونځ په جمع سره ادا که او وروسته د هغه نه کیناسته او الله یې یادوه تر څو چې لمر راوخیجي او د لمر ختو وروسته چې څه ناڅه لمر راوخیجي بیا یې دوه رکعته مونځ وکړه رسول الله فرمایی نو ده ته به د یو حج او عمرې په شان الله اجر ورکړي دا لمونځ زموږ مسلمانان وروڼه هم کولی شي همدارنګه زموږ مسلمانانې خویندې هم کولی شي هغه مسلمانان وروڼه چې سهار جمعې ته لاړ شي که هغوی ضرورت ونه لري چې په جومات کې کینی د سهار لمانځه نه وروسته تر لمر ختو پورې دا د فرض تقدیري وخت دی چې دا ټول وخت د الله په عبادت کې تیر کړي او چې کله لمر راوخیږي د لمر ختو وروسته لس پنځلس دقیقې وروسته اوچت شي دوه رکاته یا څلور رکاته لمونځ وکړي الله به د یو حج او د یو عمرې ثواب ورکوي همدارنګه زموږ خویندې چې کله په کورونو کې مونځ کوي د الله چې لمونځ وکړي او د لمونځ پسې متصل بیرته د غفلت په خوب باندې پرېوځي دا نه چې لمونځ وکړي او د خپل په جای نماز باندې کیني الله یاد کړي الله ته د خپل د تزرو او عاجزي لاسونه پورته کړي نو چې کله لمر راوخیږي د لمر ختو لس پنځلس دقیقې وروسته الله ته بیا ودرېږي دوه رکعته یا څلور رکعته لمونځ وکړي نو دې خویندو ته به هم الله رب العزت د یو حج او د یو عمرې اجر و ثواب ورکوي خو له بده مرغه نن موږ د غفلت په خوبونو کې پراته یو یا خو اصلا د سهار مانځه ته نه پورته کیږو او که د سهار مانځه ته پورته شو هغه هم بېوخته او چې کله لمونځ وکړو بیا د غفلت په خوب باندې پرېوځو هغه اجرونه او هغه ثوابونه چې الله موږ ته لیکلي د هغه نه ځان محرومه کړو یا هغه اسباب چې الله زموږ د مغفرت لپاره تیار کړي دي د هغه نه ځان غافله کړو نه قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو د دنیا ژوند ډیر محدود دی راشئ د دنیا د ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ د خپل دا د غفلت خوب پرېږدئ سهار وخته پاڅئ الله ته ودرېږئ او له هغه نه وروسته کینئ الله یاد کړئ او د اشراق مونځ وکړئ الله رب العزت ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته کړي د الله نه ځان لپاره تاسو لپاره او ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم بل د څاښت لمونځ دی چې په عربي کې هغه ته صلات الدحا ویل کیږي چې کله لمر ښه راپورته شي لس بجې یا لس نیمو بجو کې چې دوه رکاتي لمونځ وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راغلي دي چې کله لمر ښه راپورته شي په لسو لس نیمو بجو کې هغه دوه رکاته لمونځ وکړي چې دې ته د څاښت لمونځ ویل کیږي نو الله رب العزت به د دې ګناهونه معاف کړي اگر که د هغه ګناهونه د بحر د زک په شان هم وي حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي هغه فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه ترمذ ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي هغه فرمایلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د څافت په دوه رکاتونو یعنی په جفتو رکاتونو باندې مداومت وکړي همیش د څافت لمونځ وکړي د هغه ګناهونه به وبخښل شي که څه هم د دریاب د زک په اندازه وي الله به یې ګناهونه ورته بخي صغیره ګناهونه به الله بخي خو که په دې وخت کې د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي د خپلو غټو ګناهونو بخښنه هم د الله نه وغواړي الله به د هغه ګناهونه هم معاف کوي همدارنګه حضرت ابي درداء رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایي چا چې د څاښت مونځ دوه رکاته وکړه هغه به په بې خبرو کې نه لیکل کیږي او چا چې د څښت مونځ څلور رکعته وکړ هغه به په عابدینو یعنې په عبادت کوونکو کې ولیکل شي او چا چې د څښت مونځ شپږ رکعته وکړه نو د هغه د ورځې نفلي عبادت لپاره دا کافي دی یعنې چا چې د څښت مونځ شپږ رکعته وکړه د دغې ورځې نفلي عبادتو لپاره دا شپږ رکعته مونځ کافي دی او چا چې اته رکعته لمونځ وکړه هغه به الله تعالی په قانتینو یعنې په اطاعت کوونکو کې ولیکي او چا چې دولس رکعته مونځ وکړه الله تعالی به ورته په جنت کې کور جوړ کړي خو الله دې موږ ته توفیق راکړي یا دوه رکاته یا څلور رکاته یا شپږ رکاته یا اته رکاته یا لس رکاته چې هر څونه کولی شئ په دې کې اجر و ثواب شته د الله رب العزت نه توفیق غواړو چې رب العزت موږ ته توفیق راکړي بل مونځ صلات حاجت دی د حاجت مونځ د غوښتنې لمونځ حضرت عبدالله بن ابي اوفا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې د الله څخه کومه غوښتنه وي یا یې کوم بنده ته کوم کار بند وي نو هغه د ډیر په ښه شان سره اودس وکړي د اودس نه دې وروسته دوه رکاته لمونځ وکړي او د دې نه دې وروسته د الله حمد ثنا ووایي د هغه نه دې وروسته په محمد رسول الله باندې درود ووایي له هغه وروسته یې دا لاندېنۍ دعا ولولي نو الله به یې حاجت پوره کړي هغه دعا دا ده لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین اسألك موجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين رواه الترمذي وابن ماجه هغه مسلمان ورور چې د الله څخه کومه غوښتنه لري یا کوم بنده ته کار بند وي هغه چې په ښه شان سره اودس وکړي بیا د هغه نه وروسته دوه رکاته لمونځ وکړي د لمانځه نه وروسته د الله حمد ثنا ووایي په محمد رسول الله باندې درود ووایي د هغه وروسته دا دعا ولولي الله به یې ورته حاجت پوره کړي هغه دعا لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين له الله پرته بل معبود نشته دا د دې دوا ژباړه ده هغه زیات حلیم بردبار او زیات کریم مهربانه ذات دی پاکی له هغه الله ته چې د لوی عرش څښتن دی ټولې ستاینې هغه الله لره دي چې د ټول مخلوق پالونکی او پروردګار دی یا الله له تا څخه هغه څه غواړم چې ستا رحمت او مهرباني لازموي یا الله له تا څخه هغه څه غواړم چې ستا د بخښنې سبب ګرځي د هرې نیکي څخه برخه او غنیمت غواړم د هرې ګناه څخه سلامتیا غواړم زما ګناه له بخښنې مه پرېږده زما ګناه وبخښه زما غم بې له خلاصولو مه پرېږده زما خلاص کړه او زما حاجت چې ستا رضا وي پکې بې له پوره کولو مه پرېږده زما حاجت پوره کړه ای د ټولو مهربانو څخه زیات مهربانه ذاته نو د لمانځه څخه وروسته چې دا دعا ولولي هیله ده چې الله رب العزت به د هغه حاجت پوره کوي په دې کې څه شک نشته دی قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ کله چې کوم انسان ته یوه خوشحالي ورسیږي نو هغه ته په کار او لازم ده چې د شکرانې سجده ادا کړي د شکرانې د سجدې څخه مراد مونځ دی چې دوه رکعته مونځ دې وکړي او په هغه کې دې د الله شکر ادا کړي حضرت ابي بکرته رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله نه روایت کوي هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم انه کان اذا جاءه امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا لله رواه ابو داود حضرت ابی بکرتا رضی الله تعالی عنه فرمایي کله به چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خوشحالي کومه خبره ورسېده نو هغه به په سجده پریوت او د الله تعالی په دربار کې به یې د شکرانې لمونځ ادا کولو خو کله چې موږ ته خوشحالي ورسیږي هغه په ډولو پسرنیو په موسیقي باندې مخکې بیایو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي یو ورځ نه یو ورځ به د الله په حضور کې دیږو الله به د خپل نعمتونو پوښتنه زموږ نه کوي نه چې کله تاسو ته خوشحالي رسیږي تاسو ته په یو خوشحالي باندې زیری درکول کیږي نو تاسې دوه رکاته مونځ وکړئ په هغه مانځه کې د الله رب العزت د نعمت شکر ادا کړئ تر څو ستا نعمت تلپاتې اوسي او که د الله رب العزت د نعمتونو شکر ادا نه کړو نو الله رب العزت به هغه نعمتونه چې موږ ته راکړي په هغې به بیا زوال راولي زموږ نه به ختم وي بل مونځ د استخارې لمونځ دی کله چې کوم بنده ته کوم حاجت پیښیږي او په هغه حاجت کې هغه بنده شکمن وي او هغه ته دا معلومه نه وي چې په کوم کار کې د دې خیر دی په کولو کې یا په نه کولو کې نو هغه بنده دې د الله تعالی څخه وغواړي چې ده ته د هغه کار کولو یا نه کولو په هکله الله رب العزت لارښوونه وکړي نو چې کله زموږ یو مسلمان ورور یا مسلمانه خور چې په کوم کار کې شکمن یا شکمنه اوسي په دې هکله په عاجزي سره د الله نه غوښتنه وکړي نو د الله رب العزت له طرف نه به د هغه کار راز ښکاره شي او د استخارې د مونځ کولو طریقه دا ده اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي خيرا حيث كان ثم رضيني رواه ابو داود چې کله لمونځ وکړه د مانځه نه وروسته چې دا دعا ولوستله د دې دعا ژباړه دا ده یا الله زه له تا څخه ستا د علم په واسطه د خیر حاصلولو غوښتنه کوم له تا څخه ستا د قدرت په واسطه قدرت غواړم او له تا نه لویه مهرباني غواړم بېشکه ای الله ته قادر یې زه ناتوانه یم ته ښه پوهیږې زه نه پوهیږم ته په پټو کارونو ډیر ښه پوهیږې یا الله که ستا په علم کې دغه کار چې زه یې ترسره کوم زما لپاره په دیني او دنیوي کارونو کې غوره وي ما یا الله پې برلاسه کړي ما ته یې آسانه کړي او ما ته پکې برکت واچوي او که ستا په علم کې دا کار زما په دنیوي او اخروي کارونو کې په زیان وي زما په تاوان وي نو ما له دې کار څخه وګرځوې او دا کار له ما څخه وګرځوې په کوم ځای کې چې خیر وي ما ته یې را په برخه کړې او ما په هغه باندې خوشحاله او راضي کړې نو چې کله هاذا الامر په دعا کې راځي هاذا الامر ته راځي نو د کم کار لپاره چې استخاره کړي هغه دې په خپل ذهن او په خپل خیال کې راولي او بیا دې په پاک ځای کې مخ په قبلې په اوداسه باندې څملي په پاک ځای کې مخ په قبلې او په اوداسه باندې څملي او وده به شي نو چې کله کومه لارښوونه هغه ته کیږي هماغه دې وکړي الله رب العزت به هغه په خوب کې ورښي خو څو ټکو ته قدرمنو اوریدونکو تاسو متوجه اوسئ چې کله د استخارې لمونځ کوئ کله چې تاسو د استخارې لمونځ وکړه دا دعا ولوستله او مخ په قبلې په اوداسه ویده شوئ تاسو ته په خوب کې سور او تور رنګ راغی یعنی سور رنګ یا تور رنګ تاسو په خوب ولیده نو د سور او تور رنګ لیدل د شر معنا ده باید له دې کار څخه انسان ځان وساتي کم کار لپاره چې تاسو استخاره کړې ده که تاسو په خوب کې سور رنګ یا تور رنګ ولیده دا د شر معنا ده د هغه کار نه باید تاسو ځان وساتئ او که د استخارې د لمانځه نه وروسته تاسو په خوب کې سپین رنګ سپینوالی یا شینوالی ولید نو دا خیر کار دی تاسو کولی شئ چې بیا د خپل کار تاسو ترسره کړئ او ځینې وختونو کې الله رب العزت هغه کار تاسو ته په خپله په خوب کې درښي او که تاسو د استخارې مونځ وکړه دا دعا مو لوستله په اوداسه باندې مخ په قبله باندې ویده شوئ تاسو ته په خوب کې هېڅ څه معلومات ونه شو نو کولی شئ چې دویمې شپې لپاره بیا استخاره وکړئ که په دویمې شپې کې هم تاسو ته معلومات ونه شه نو تاسو کولی شئ چې تر اوو ورځو پورې دا عمل تکرار کړئ یعنی تر اوو ورځو پورې تاسو د استخارې لمونځ وکړئ تر څو چې الله رب العزت په خوب کې تاسو ته هغه ستاسو هدف چې کم یو تاسو د هغه قصد کړی الله یې در وښي حضرت انس رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل ای انسه چې د کوم کار کولو ته ته نیت دې کړی وي نو د استخارې لمونځ وکړه له خپل رب څخه اووه ځله وغواړه بیا وګوره چې زړه ته دې کومه خبره پرېوته یعنې کومه خبره ستا زړه ومنله او په هغه باندې ډاډه شوې نو ستا خیر به په مغرب کې وي نو تاسو هم قدرمنو اوریدونکو په کوم کار کې چې تاسو شکمن وئ کولی شئ چې د استخارې مونځو کې دا دعا ولولئ الله به هغه تاسو ته په خوب کې درکوي بل مونځ د توبې مونځ دی له هر انسان څخه خطا کیږي کله چې له بنده نه کومه ګناه وشي نو په پښیمانتیا سره د الله په وړاندې د عاجزي او خپلې ګناه د بخښنې غوښتلو لپاره دوه رکاته نفل مونځ کړي الله رب العزت به هغه ګناهونه معاف کوي حضرت ابوبکر صدیق رضي الله تعالى عنه محمد رسول الله نه روایت کوي هغه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو زلموا أنفسهم ذكروا الله الآية حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل کله چې کوم مسلمان څخه ګناه وشي نو هغه ته په کار ده چې ځان پاک سوکره کړي یعنی اودس وکړي او دوه رکاته مونځ وکړي او د الله رب العزت له دربار نه د خپلو ګناهونه بخښنه وغواړي نو الله به د هغه ګناهونه معاف کړي او بیا رسول الله دا آیت ولسته والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون هغه خلک چې کوم بد کار وکړي یا د کومې ګناه په کولو سره په خپلو ځانونو ظلم وکړي نو ورسره سم الله وریادیږي او له هغه نه د خپلو ګناهونه بښنه غواړي ځکه چې الله نه پرته بل څوک نشته چې ګناهونه وبښي او هغوی ټینګار نه کوي په هغې ګناه چې دوی کړې وي او هغوی پوهیږي نو الله به ګناهونه ورته معاف کړي نو الله دې موږ ته هم د نیکو اعمالو توفیق راکړي قدرمن اورېدونکو په بلې خپرونې کې به انشاءالله د تسبیح مونځ او همدارنګه د تراویح مونځ تاسو ته په تفصیل سره بیان شي نو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاک الله مو مل شه پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه